د ښځې نفقه، د هغې خوراک سکاک، د هغې کپړې او هستوګنه د اوسېدلو ځای برابرول دا په خاوند باندې دي د خاوند په ذمه دي په خاوند باندې د ښځې دا حق دی چې دی به ورله خوراک سکاک کپړې او د اوسېدو ځای دا برابروي دا د ښځې حق دی په خاوند باندې او ښځه به په دې باندې نشي مجبوره کولی چې دا ګنې خامخا کار وکړي روزګار وکړي او دا ځان له خوراک څښاک او نفقه او استوګنه برابره کړي ښځه به په دې باندې مجبوره کولی نشي د ښځې حق دا په خاوند باندې دی چې دی به والله دی به کار روزګار کړي دی به محنت مزدوري کړي او کورواله له بي بي له به دا ضروريات دا حقوق پوره کړي.